د نورو رزو مقابله کی نبی علیه الصلاة والسلام به ډیر سخی وو یکون فی رمضان په رمضان میاش کی د روایت کې راځي چې د الله پیغمبر د اسیم ډیر زیات سخیو خدا سخابه او دا سخاوت به په هغه وخت کي په رمضان کي به ډېر زيات سېوا شه چي کله به جبريل راته او هره شپه به راته په رمضان کي او نبي عليه الصلاة والسلام سره به قرآن اړو څومره قرآن چي به نازل شوي وو داغي اړول به کول او داغي دور به کو داغي معارضه هغه به کوله دا الله پیغمبر به په جبرئیل باندې قران پیش کو او جبرئیل به دا الله په پیغمبر باندې قران پیش کو دا غد قران حفاظت ته او د قران اهتمام دی د قران د رمضان سره یو اهم تعلق دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخا او داغي سخاوت دا په رمضان کې دا غروانه هوا نه ډیر زیاتو څنګه چې غروانه هوا هر یو سیس ترسي په هر یو شی باندې لګي نو دارنګ د پیغمبر دا سخاوت دا به روانه هوا نه غډیر زیاتو مطلب دا چې چا چا ته یې څه شی غوښته، پیغمبر هغه له ورکړی دی او په هغې کې نه و انکار بالکل نه و. حدثنا موسی بن اسماعیل د دې باب نه مقصد دا دی چې د الله د پیغمبر د رمضان سره یو خاص تعلق او او په رمضان المبارک کې به د هغوی هغه د خیر کارونه په هغې کې به زیاتوالی راغی دا د رمضان د میاشتې هغه فضیلت ته او د هغې اهمیت ته حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله ابن عباس فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخير نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د خیر په کارونو کې د ټولو خلکو نه زیات سخیو چې د خیر کم یو کار به وو چې پای کې به مخلوق ته فائدہ وا مخلوق ته به خیر رسیدو نو پای کې اسم د ټولو خلکو نه ډیر زیات سخیو خدا سخا به نورم زیات شوا کله چې به رمضان وکانا اجود ما یکون فی رمضان او بیا به ډیر زیات سخیو کله چې به رمضانو په رمضان کې به دا سخا نور هم زیاته شوه حين يلقاه جبريل کله چې به د د سره جبريل ملاو شو جبريل به د د سره ملاو شو او سي د مجموعه روایتو نه پته لګي چې نبی له صلوات و سلام با دا چې کوم اعتکاف کو نو جبريل براته هر شپه اعتکاف به کو نو نبی علیه الصلاة والسلام به دغه اعتکاف کې به جبريل راته او په دې کې به تش قران ویل کېده او په کم کال باندې چې د الله پیغمبر هغه وفات شوه دی نو دا به مخ کې په دغه کې راشي بخاری کی به روایت راشي نو په کم کال چې نبی له صلوات والسلام بیا وفات کیده په هغه کال باندې شل شپې اغي اعتکاف کړي دي ځکه په هغه کال باندې دو ځله دا معارضه چې دا د قران دا دو ځله شوې ده د دې لپاره چې قران بلکل هغه اختتامی دغه کی راغونډ شی او قران به ددی نه بعد مکملیدو والا دی او پکی د الله د پیغمبر د دنیا نه هغه تک ته هم اشاره وه وکان اجود ما یکون فی رمضان خه او به ډیر زیات سخی په رمضان کې حين يلقاه جبريل کله چې با ملاو شو د الله د پیغمبر سره جبريل وکانه جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان او جبريل عليه السلام به ملاوي ده د الله د پیغمبر سره هر شپه فی رمضان په رمضان کې حتا ينسلخ تر دې چې به دا میاش دا به وته دا میاش به تیر شوا یعرض علیه النبی صلی الله علیه وسلم القرآن پیش کوو به په دی جبرئیل باندې پیغمبر قرآن به په پیش کوو سوره چې به نازل شوی وو د الله د پیغمبر په سینه کې اسیم د د الله په امداد سره هغه به ای کې جمع کېده او بیا پیغمبر بداغي پیش کول به کول جبريل ته فاذا لقيه جبريل عليه السلام پس چې کله به د جبريل به د الله د پیغمبر سره ملاو شو نو کان اجود بالخير من الريح المرسله نو به نبی له صلوات و سلام په خیر کې ډیر زیات سخی من الريح المرسله دا غروانه هوا نه زیات با د پیغمبر هغه سخا هغه ډیر وا چې چا به تس شی غوخته لا يسأل عن شيء الا اعطاه بل روایت کې راځي چې د پیغمبر نه به یو شی چې هر یو شی به تی وغوښتل شو هغه به ورکو د دې حدیث کې امام نووي هغه داوي چې د دې حدیث نه غني فائدې هغه روزي یو خدا چې سخاوت دا هر وختي جود سخاوت دا هر وخت کول غواړي بل ته دینه دا فائدہ د حدیث نه روزي چې په رمضان کې د خیر کار او بیا دا انفاق، مال لګول، سخاوت کول، په بل پېرزو کول چې په رمضان کې په دې کې ډېروالی راشي. د دې وجې نه عام طور باندې په رمضان کې خلک د خیر خیرات اهتمام هغه ډېر زیات کوي. بل د دې نه دا فایده راوځي چې د نیکانو خلکو سره د ناستې یو اثر وي. پیغمبر چې به د جبریل سره ملاو شو نو چونکی جبريل فرشته ده نو د نیکانو سره د ناستی اغي سره د مجلس دا غي ځان له یو اثر دی انسان د نیکو په کار کې د خیر په کار کې پاغه کې یو جذبه اگر پیدا شي نو د نیکانو خلکو سره ناستا غد د خیر نه خالی نه ده بل پدی کې دا دی نووي دا وی چې جبريل به هر شپه راته په دې کې هم دلیل شته دی خ اذا کان المزور لا یکرهه چې د چا ملاقات لذي د استاد ملاقات لذي یا د ملګری ملاقات لذي چې اغا پاغي بد نه غني ورنه روزانه ورتلی شي هر شپه ورتلی شي چې کله غبانی داغي تکلیف نه او کله غپی بد نه غني خ او بل دا پدی کی قرات د قران په رمضان کی دا زیات کول زکاغه وی او د دې د ټولو ذکرونو نا وکونها افضل من سائر الاذکار په رمضان کې د قران د ویلو نه بهترین ذکر بل نشتا کچرته بل ذکر د قران نه علاوه وی امام نووي وي نو جبريل او د الله پيغمبر به کړي وي خو د قران نه بهترین ذکر هغه په رمضان کې هغه بالکل نشتا عام طور باندې نشتا خو په رمضان کې خو بالکل نشتا خ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم دا باب دی چې چا د د دروغ وینا هغه پرې نه خدا والعمل به او په دې دروغ باندې عمل کول دای پرې نه خودل دروغ قولا هم وی او دروغ عملا هم وی لکه موږ چې څنګه سوره بقره کې ذکر کوو د منافقانو په صفاتو کې چي بما کانو یکذبون په سبب د هغه چې و دی دروغ ویونکي او دروغ کوونکي د منافق قولم د دروغ دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وینایم د دروغ ده ځکه د زړه نه منی نه او عملم د دوکې دی یخادعون الله والذین آمنو نو کذب دا په قول کې هم راځي او په فعل کې هم راځي نو دیو جنا ملم یدا قول الزور والعمل به چا چې پرې نه خود هغه د دروغ وینا والعمل به او په دې باندې عمل کول د دروغ وینا دارنګ په دې باندې عمل کول مثلا یو سړی دروغ نه لیکن په غ دروغ باندې عمل مثلا غیبت کول دا اوس یو عمل دی دارنګي بل تکنزل کول نو دا خو دروغ نه دی لیکن دا پاغي باندې هغه عمل دام د دا هغه باب نه دی دارنګي یو سړی د بل سره دوکه کوي په رمضان کې اکثره په خرید او فروخت کې خلک دا دو نمبریانې زیاتې کوي فسوم پروژه کې نو په حدیث کې راځي چې د الله په داسې روزي ته د الله هیڅ ضرورت نشته یعنی الله په باک نه لري که ودی نیوله ودی نیوله او که ودی نه نیوله هیڅ باقی نشته داغه او کوم روجا چې هغه د د دې سيزونو نه پاکي نو الله غ قبلي د الله په دربار کې د داسې روجو اهمیت شته د الله په دربار کې د داسې روجو وزن شته چا چې پرې نه خود د دروغ وینا او عمل کول په دې دروغ باندې فلیس لله حاجتن نو پس نشته دی د الله د پاره حاجتن هیڅ حاجت نو د الله خو هیڅ یو سیسته حاجت نشته اصل کې د حاجت نه مراد چې په داسې رجوع باندې الله هیڅ باک نه کوي بازی وی چې نه قبلې کنایه ده د عدم قبول نه دارنګ د الله په دربار کې د داسې رجوع اړو لس وزن نشتا فلیس لله حاجت پس نشته د الله د پاره سهاجت فی ان یدع طعامه و شرابه په دې خبره کې چې دا سړی خپل خوراک او سکاک پریری بیا خلی تاسو کوری چول دا غیس فائدہ نشتا بس صرف د خوراک او سکاک نه خله بند کړی دا کوم چې د روژې هغه اصل لم او حکمت ته څنګه چې په سر کې موږ په تعریف کې ویلیو چې ابن حزم هغه په کې معصیت هم شاملې نو هغه اصل کې د داسې روایتو په بنیاد باندې چې صرف مکفرات ثلاثه دا غینه بندیدل مراد نه دي بلکې د خوراک څښاک جماع نه علاوه چې ته د دروغو نه په هغې باندې د عمل کولو نه د هر قسمه جنگ جګړو نه ته د هر یو سیز نزانو ساتي افسوس دا دی نن د ټولو نزیات جنگ جګړې زمنګ په رمضان کې هل یقول باب هل یقول انی صائم اذا شئتم اذا شتما شئتم انی صائم اذا شتما په دې باب کې دا روایت کې معنا موږ مخکې ذکر کړې و چې یو سړی د روزي په حالت کې چا سره جنگ کوي او د سره څوک جنگ کوي نو آیا دی به ته په خله باندې وي یا ځان ته دا خبره را یادې چې زما روزه ده نو دوه خبرې دي حدثنا ابراهيم ابن موسى اخبرنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث قدسی دی قال الله الله فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصيام هر عمل د ابن ابن آدم دا داغه د پاره دی خ الا الصيام مگر روجا فانه لي بشک دا زما د پاره دا اضافت تشریفی روجا زما د پاره دا داغه من مخ کی وجوهات غویلیو دا غي موږ مخکې وجوهات ویلیو چې الله د روجي نسبت ځان ته ولي کوي ځکه یو خو په دې کې که انسان په خپل وینا و نه کینو ترک دریا پکې راځي بل روجا داسې یو عمل دی چې په دې کې د شرک مشرکانو نه دی کړی اگر چې نن بعضی خلک دغم کوي او په دې کې هغه تشبه بالاله دی تشبه بالاله دی دارنګ نورم په دې کې وجوهات شته او دارنګ اضافت ځان تکړه دی اضافت تشریفی وانا اجزی به او زب په دې باندې بدله ور کومه یعنی او بی حسابه بدله به ورکوم عام طور باندی خو د یو نیکی داغی بدله الله لس چنده ورکی لیکن ددی بدله به الله ورکی بی حسابه بدله به ورکی وصیام جنتن او روژه دا ډال دی ډال دی انسان د ګناهونو نه بچ کی او دا کوم روزه څنګه چې مخکې دی حدیث کې دا جملې راځي و اذا کان یوم صوم احدکم کله چې په تاسو کې دی یو تن روزي فلا يرفث نو د دې شهوت خبرې نه کوي ولا يسخب او د دې ولا يسخب او دې دې کنزل نه کوي ولا يسخب او دې دې کنزل نه کوي فإن صاب به احد پس کچره کنزل کوي دته یو تن او قاتله یا د سره جنگ کوي نو فليقل نو دې دې او ته وی چې ان امرؤ صائم زه داسې سړی ما چې روزه مې ده زما روزه ضروره نو دا د ځان تر آیات کې هغه ته په خله باندې وای په دې کې هیڅ ریاکاری نشته مقصد دا دی روجا انسان ته برداشت خي نو چې پتا کې برداشت نه پیدا کیږي ستادي روجي ته د الله ساجت نشتا والذي نفس محمد بيده نو انسان دا غډیر تند د وجنه په د باندې یو ډیر ساجيبه حالت او به خصوصا پروژه کې نو چې کله دی فرحه نو دی چې کله روزه ماته کی نو دی خوشاله شي باغ روزه ماتي باندې نو د روزدار د پاره یو په دنیا کې دا خوشحالي ده او دویم هغه د مرګ نه پستا و اذا لقي ربه او کله چې د ملاقاتو کې د خپل رب سره نو فرح به صومه نو دی په دې خپل روزه ډیر خوشاله شي دا دو خوشالیان دي د روزدار د پاره باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبه یا العزوبه عزبت اصل کې چې یو سړی واده نه کړي عازب خا هغه نا واده کړي ته وي مراد دلته چې یو سړی په خپل ځان باندې دا خپل د نه واده د وجنه په زنا باندې یریږي او دی په ځان باندې د شهوت نه یریږي چې یاره په شهوت کې مبتلا نشم په بدکاری کې مبتلا نشم او یو سړی روجی نسی نو روجه د هغه چا د پاره چې یریږي په ځان باندې د د نو واده د وجنه د د نو واده د وجنه په ځان یریږي چې واده مې نه دی کړي چرته به بدکاری کې مبتلا نشم حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقم قال بين انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال علقمه وي په داسې حال کې چې زروانو ما د خپل استاد عبد الله ابن مسعود سره نو عبد الله ابن مسعود فرمایل چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال موږ د الله د پیغمبر سره او د الله پیغمبر فرمایل من استطاع الباءه من استطاع الباءه فليتزوج باز خلق په دې لفظ کې غلطه معنا کوي يو دی باء باء یعنی حمزه ده خ او یو دی باء باء د حمزه په ځای باندې چې ها کی یو دی باء او یو دی باء د حمزه سره په دې دوانو کې فرق دی باء چې دین او اغا د د سړی چې کومه قوت مردانګی دی غي ته وي نو من استطاع نو باز خلک وی چې چاک چاکی هغه مردانه قوت وی نو هغه دی واده وکي نو چې مردانه قوت پکې نه نو داغه د روجو نیولو تساجت دی هغه خو سم نامرد دی کروجی نسی او کروجی نه نسی څه فائدې ده په دې ځای کې من استطاع الباء مراد د دینه هغه د نکاح بوج چتول دي د نکاح غ ذمہ داریان هغه ادا کول دي من استطاع الباء سوک چې په تاسو کې توان لري د نکاح هغه ذمہ داریان او چتول سوک چې په تاسو کې توان لري د نکاح بوج اوچتول، ځکه په هغې کې ښځې له مهر ورکول وي، دارنګه بیا ښځې له نان نفقه ورکول وي، چې یو سړی توان لري ښځې له د مهر د ورکولو، هغې له د ځای د ورکولو، دارنګه هغې له د نان نفقه ورکولو د هغې توان یې وي، په کار ده فلیتزوج، په کار ده چې دی واده وکړي، نکاح دې وکړي، ځکه دا نکاح کول فانه اغض للبصر، پس دا نکاح کول دا ډیر ښکته کوونکی دی نظر لا د انسان هغه شهوت پای باندې ادا کیږي نو د انسان چې څومره وادي وي نو دارنګ د دا غسترګي خکتي او دا ډیره بدقسمتي چې یو سړی وادو کی او د واده نه بعدم د غض البصر نکیږي د د نظر حفاظت نه کوي نو مطلب هغه د واده چې کوم مقصد دی هغه پوره شوی نه دی واحسن للفرج او دارنګ دا ډیر ساتون کې دی او ډیر حفاظت کوون کې دی د فرج د پاره د عورت په نکاح سره د انسان د عورت داغي حفاظت کیږي داغي ساتنه کیږي ومن لم یستطع او څوک چې پتاسو کې د نکاح د بوج طاقت نه لري یو سړی مہر نشي ورکولې نو فعليه بالصوم پکار دا لازم دی په د باندې روجي نیول فإن له وجاء پس بشک دا روجي نیول دا د د پارا وجاء اغا د